ای باب فضل السلام والامر بافشائی باب دې په بیان د فضیلت د سلام کې او حکم دې د سلام په خورولو هر چاته به سلام وې کور کې واچې په ماشومانو باچې په مسلمانانو باچې په کافرو غیر مسلم سلام چون نشتا مگر دا چې ګډ وډ ناشتي مسلمانم دې کافرم دې او سلام واچوي په اهل دي کورونو کور سلام چور ک زنان دي کناري ندي سلام باچي او زنانو کې دا ډېر کم دی که یو کور تزي کې یو بل باندې نه چي الان کې پکار دا دی چې هر وخت سلام چي او پکې خیر او برکت چول شوی طیب معنا دا زړونه په خوشحاليږي وقال تعالی واذا حييتم بتحيه کله چې سلام واچول شي تاسو باندې پس سلام سره فحيوا باحسن منها مونږ ته پیغمبر علی السلام د او خبرو حکم کړي بیعادت المریض اې د بیمار تپوس بکې ادا ګوره بیمار که مسلمان دی کافر د کافر عیادت تمشتا د بیمار تپوس بکې و اتباع الجنائز د مسلمان اگر که گناهګار دی جنازې لويزي